بندگان د مهربان هغه دي چې زی پزما کا باندې هاونن په آرام سره هاونن پاجز سره وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کله چې خبرې اترې کوي سره جاهلان قالو سلاما نوای دی روغ خبره چې هغه د علم موافق او د توحید او د دین او د اسلام موافقی هغه بغړې وړې وي خو دې بہت سمي وي حتا ترا منه لهواته حتا چې د نبی عليه السلام نه هغه لهوات ولیدل شي لهوات یې الکه دا تعالی چې کولاو کی خلق وته وړه جبو پور یو شی د داسې داسې کیږي داسې داسې کیږي هغه تعالی سره انخت حلقای نو دا نظر انما کان یتبسم نبی اسلام مسکی شو خاندل یو ورا یو بک بک باندې خاندل دی قهقاو ته موس په ماتیږي چې مسکی او خان یو دس په ماتیږي چې د رکو د سجدي والا منځي او بالغ خان دي صدر الله شکر هغه سره فکر راووندا وا او چې په زهد سره او خاندي چې ټول واه لري خود د خواوش عملګری واوري نموز و سره ما 14 نماتيږي او تبسم چې دنه پاګي سره نموز ماتيږي نه او دس ماتيږي انما کان يتبسم الله واتو جمع لهات وهي اللحمه التي في اقصى سقف الفم جمعات کې موز لمنډه نشته نو ته څنګه پکې سبق نه جوړ نه منډای نه وای آداب او خلاف تی ناروا متو غره نه جایز متو باب الندب الى اتيان الصلاه باب په بیان د مستحب والی دراتلو د مسکی والعلم علم ونحوهما اے دا موز د شاعر الله نه دی د تچرا منډي وای دا د موز ادب نه دی احترام نه دی سو کې تعظیم د شاعر الله کې نو د فضل کې اخلاص ته ځکه دی تعظیم کوي د چا په علم کې چې څوک د علم تعظیم کوي د عالمانو طالبانو تعظیم کوي نو د فضل کې تقوا ده او چې د علم د طالب او د عالم تعظیم نه کوي نو کدان ته ارسوره متقی وي نو د متقی نشي ګرځي دي دارنګي شابان آرام کله چې موزو اقامت وکړي شي مرادي مستوان تم تسعون چې منډه وهي نه نه واتوها وان تم تمشون راضي دي تا خو چر رواني منډه پکې جناني وعليكم السکینه پتا سو سکینه لازم دا فما ادرکتم فصلو کم چم امام سره لاندې کنو هغه او کوي و ما فاتکم فاطمو او کم چې نه فوت شو هغه بیا چې نه پورا کوي ایت چې منډه وایسته د پاره مونږ موز د پاره چې موز ل روان شوي د موز میټر دی چالو شو ثواب دی چالو سره سره منډه وای چې روان شوي قصد د موز دی او که د موز ثواب شروع شنه منډه سره وای اذا فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه کله چې تاسو کې وطن د موس قصد کی نو فهو في صلاه دې په موس کې حساب دې وای زر کو مړنه شه کم انسان چې یو ځای ته په مزل وي د ویروس تو خپل نصیب تی نه اول وي خوش قسمتی سمجھ کر ناراض نو مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے تیری دسترخوان پر خپل خریستا وره باب اکرام ویف تزان د څنګه د ابراهيم بابا نه سی وای ابراهيم بابا خو د مل منو قدر کو پای خوشاله دو هل اتا کا حدیث وای فی ابراهيم المکرمین اذ دخلوا علی چې داخل شنه مل مان بزادا بو خیال سدی سلامن قال نو سلامن او د مخ کې نه دی ناکار عمل کون کیو قال یا قومی ویلو هود لوط علیہ السلام و زما قوما دا تاسو خزی زما لونه دی هر پیغمبر د خپل امت لارین هن اطهر لکم دا تاسو د پاره پاکی دی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي او ندی روایو مسلمان لر ایوقی معین داخی چې دې پاتی د خپل نور سره من مفتوب کې حتا یوسی مو تر دې پورې چې ګناګار کی قال یا رسول الله کیف یوسی مو سړی بکور والا څنګه ګناګار کی قال یقیم عنده هغه سره پاتی کی ولا شی الو یقریوی هغه سره سینه چې دې په من مفتوب کی نو سره ګډه دیوالی تعلیم دا خبر روز الله دب روز تر دب کې قصه راوړی دا یو ځل یو سره مل مشر ډیر وخت اوس زیناو ډډه والی دا دی خزي خان سلام کړ چې دې وکړل دي خراغه چې معلوم کو چې دې سور مون پاتې دي نو مصنوعي جګړه وکړه وسار به جګړه جوړو کو جګړه شروع کړه خاون خزي ته وی مل مرورا نن ورځ دی الله ستاد پارا زمون په دې ډوډۍ کې او په دې چای کې په دې خوراک کې برکت واچي زپ حق مو کنه دا خبره په حق ده دا خو الله هغه ته وي یو میاشت الله مال نور تاسو په خوراک کې برکت واجی دې نه پوهیږم چې کوم یو په حق ده او یو یو بندو کې کاپار او په دې خدای نه نور بيچار دي دې خدای یو میاشت نور بيچار دي